نو دی سرا حدث پیدا سی یعنی دی طهارت زید پیدا شی که قضاء الشهوت من النساء لکه قضاء دی شهوت دی خزونا جماعا دا به سوچ کې راولای چې داسې خزي او داسې زور سره داسې او کا داسې و مباشرتا نو دې سره هغه دماغ هغه مقصد زړه هغه دې اس هغه نه ډک شي نو ترشته وې دا حالت ته طهارت او دا حالت ته هغه انبساط وي کدا حالت ته هغه انقباض وي سونه دی انقباض حالت وی او هغه تصور چې ګنده تصور سړی وکي بیا به پر روح باندې چوي بوج وی او داسې انقباض غوندي وی دارنګي وازماره مخالفت الحق واحاطه لعن الملأ الاعلى یا دے پزړه کې هغه حق سره چ ساتي ضد ساتي او مخالفت تے حق پزړه کې ساتي نو دا هغه اسباب د چا دی حدث تی نو پروح کې به انقباض وی یا احاطه دل عند ملایالا پد باندې وکي داسې کارونه کوي چې ملای اعلی ورته هلته غضب په نظر باندې چې کوي ګوري نو د په روح کې به انقباض وي وکونه حاقبا حاقنا یا امتیاز بوله اخیستی ده او خاغه د نسونه چې په سړي روح باندې چې وي انقباض غوندي وقرب العهد بالبول والغایت والریح یا دی تازه تازه مقصد دا چې دالته دا میتیازی یا دی دا نور غټ شینا یا دی مقصد دا چې هواګان مواګان خارج کړي بدبوئی دی جوړ کړه نو ترشته وسونه په سړی طبیعت کې داسې چی انقباض غونډي بیا چرای سی او دس مو دسو کې اخر صفا کې ځان وچ کې تیل میل ولګي جمعه ترای سی بیا روح تسی خوشحال سی ښه جی وهذه الثلاث فصول فضول المعده او دا درې شیونه چې کوم دی غایط بول او دا ریح میح وغیرہ دا فضولیات دی چاوی معدی وی دارنگ رائسا و توسخ البدن بدن دی خیره دا داسی دی ملا باندې لاس تیر که داسی سم مزی مزی خیره دی داسی تور غنی پراو اف چی وی گوری کنا وخت واره بو کی ول بخر دارنگی خلی بدبوئی چی پیازا گندنا مولی چیر بازار کی مندای راوڑی دی خورلی دی اور واره او کی اغا بل وائی چی خدای پاک دالتا د فلش اغا کولاو شی کس شل وشو دون بدبوئی درسی او خلی دی خیرن ای زیر زیر غاخ کی نیولی اسی دی غاخون زیری او شین نصار دی پکی اچولی الا تور سم بدبوئی خیزی ته به دې پته نشې کولای چې نه خدای پاکه دا مقصد دا دی چې فمین و منس کې تمیز ګران شي دونه زه خله خپله خیرنه جوړه کړي مسواک نه کوي لاسه دا نو دا په طبیعت کې څه پیدا کوي انقباض نه پیدا کوي سحر چرچیک سے څنګه به د خله ګلاب جامن به درته ښه نه لګي چې خله دې وینځلې نه وي ولې بروح کې انقباض دا شی نه پیدا کوي والبخر دارنګ بخر واخله و اجتماع المخاط دارنګ اجتماع د مخاطو دا گندگی دا دی پوزو او دی دی خلی دا لار یا دا غدی سره یو جکړی او واره او کچو ته په فرش باندې مخ ته چا کمره مخ ته واچو شنو شنو شینو دی چولی هغه دینس طبیعت کی سره درمی کباحت ونبات الشعر على العانه او سم دی سر وخت په پریشی دی جنا نه سلوی خرج نه نه الک اتیا ورځ پتیری کا خدای دی بی خونه باسه خلری کا ول ابید دارنګ تخلګونه چې په اوړي کې کمیس وباسي خلک وای چې کدی وارم هلکه دې ته کوم ضرورت ته په دې مسنون عمل ادا کولو په وخت باندې ښه جي والنظر الی الفرج او دا دغو شرمګاهونو او دغو ته سره کتل خپلو ته دي بیا ټیک نه دي ومصافدت خپل دې لوبې په جوړې کړي انسان ته دې لوبو کارونه دي ومصافدت الحيوانات یا حیوانات د غارامی توپ سره کوي ته خپل خپل دې سم ورته ګوري کنه چې و در هغه دغه سی وکړه دغه سی وکړه هغه دې اجل کوي والا خبره یې هغه هغه چې لیدل نو سم واده په سر اخیسته ورته ویل چې جی سړی بیا خپله ښځه چې وکړي بیا د شي ته کتل ټیک دي چې داسې ورته ګورې یو ورته ویل او بچیا ولې نه دي ټیکه داسې ګپ شپې ونه شو ولې نه دي ټیکه هغه پکې کېده وړه غوندې بیټرۍ اورې ډومیل ته پکې ګوره ډومیل هلته یو ځای نام ده پکې ګوره شجی وطعن فی الملائکه والصالحین دارنګ طعن تشنی کول په ملائکه او نیکو خلقو وسعی فی ایذاء الناس اد خلق په ایذاء کې سعی کول نیکو خلقو پسی کنزلی کئ بد رد پسی وای هغه ترشته وای دا حدث نه پیدا کئ او دا ناپاکی نه پیدا کئ پروح کی پروح باندې انقباض تو اوس نیکو خلقو پسی خبره وکا پروح باندې باندې انقباض چلار شوی بچ سو غل میو خړل کان او سړی خام خاز زړه باندې بد غوندی ادا سے سړی ته چی یو بدی غنی محسوس کیږي البته ک پنځ پیره وی به بنتر تماسوس کیږي ځکه چې یو ملکه جوړ شوی یو چی ملکه جوړ شوی دی بیا د بیا دی خرافاتو سجی و اکتساب ازدادها اد دی ازداد کسب کی سړی و استعمال ما تا سجی و استعمال ما تقرر فی العادات کونه نظافتا بالغتا او استعمال دی اخشی چی تقرر فی العادات ثابت صدا خبروی پا عاداتو کی چی عادات تی خلق پا دی جاری وی چی خلق اغا پاکی گنی لکه مثال خو غسل وکی خیری میری ځان نه لری کی او دس وکی ولبس احسن ثيابه خصفا جامع واغوندی و استعمال الطيب بیشه خوشبوئی ولگئے فإن استعمال هذه الاشياء تنبه النفس على صفة الطهارة نو استعمال دی اشیاء او تنبیه ورکړي نفس ته په صفت ته چا باندې طهارت باندې او سړی کې خوشحالي غوندې پیدا سي سړی غمجن غوندې یا داسې لږ سره بې ټیمه غوندې نو فورا دې ځي ښه استري کپړې خس ځان دی صفا کوي خوشبویي دی ولګوي ویښته میخته دی غوړ کړي چې څونه مقصد شریعت حدودو کې اندر اندر زینت تا آد ټول چکی جوړ کی او بار دروزی سړی پورا داسې چی ویال غوندی یا خوشحال غوندی خوشحال خوشحال بکیږي د خیرن خیرن چې ګرځي کنه شجی داسې مسله ده دارنګ رئیس دا خو اصل لږ د تفصیلان تر ته بیان کړ اصل کې دا مقام دی دغه تفصیلات نه دا تفصیلات دی ور په ابواب الاحسان کې کوي د تصوف په مباحثو کې بلا ما بما لا مزید علیه درجه کې دا ابحاث چکه چیلی دلته خو اسې مست نمونه خروارې درته اچي و اسباب الاخبات اسباب د اخبات سدي اخبات په څنګه را درمی کنه اسباب د اخبات سدي مؤاخر او څنګه به مقصد هغه اعمال کوي چې هغه بیا اخبات پیدا کیږي هغه اعمال او هیئات په څنګه جوړای داسې به جوړای مؤاخذه نفسه بما هو اعلی حالات التعظیم عنده مؤاخذه د نفس په داسې حالات سره کې چې هغه اعلی تعظیم ګڼسي من القیام مطلقا خدا سی بغل لے پر مانزی کی مثال اللہ تعالی تولار خاموشی سر دا سی نا چکل پکی دا سی وکا کل دا سی کل واسکت پکر دا سی کا یو سم غبل دی جوڑ کئی چی تبت چی بارا نسو کیا با پدین پیگی چی دا موسکی اولار دا کا پریڈ کئی فإن هذه الأمور تنبه النفس تنبيها قويا على صفة الخضوع والإخبات دا په نفس کې هغه صفت کې خضوع او اخبات دی چې کوي پیدا کوي او الله تعالی طرف ته نیازمندي پیدا کوي حاجت پیدا کوي دارنګ اسباب د سماحت څه دي اسباب د سماحت التمرن على السخاوة والبذل سخاوت پکای په پوښوي او مقصد دا چې پیسې به لګای او په ناجایزو ځایونو نه او دا څنګه چې په ځان نه خوري په بل نه خوري او مقصد بیا یې وګڼي چک خپل کې او بیا یې تر سره چکی کې دی بیا یې وګڼي خپل کې نه نه داسې باندې کوي نه تمرن علی السخاوت یعنی سخاوت مشق بکای والبذل والعفو عمن ظلم دارنګ خرڅ کولو مشق بکای نن بل 50 روپے خرڅ کې ضرورت دي سم پرکای کوي سبا بلد نور بل دغه یا به ورو ورو عادت جوړ شي پروا به دې نه عفو عمن ظلم هغه ته کولی شي چې څوک بد رد تر ووایي ته ورته عفو وکړي چې پرېږده وایې دا کم اصل سړی ده داسې دماغ نه شو سره خوړلی خدای ناراضي شي و مؤاخذت نفسه بالصبر عند المکاره دارنګه نفس مؤاخذه سره کوي په صبر باندې عند المکاره و نحو ذالک په دې سره څه پیدا شي په سړی کې داسې کارونه بکای نو سماحت په پیدا کیږي دا کارونه دې نه دي کړی لکه سماحت په څنګه پیدا کیږي واسباب العدالة اسباب دی عدالت المحافظة علی السنة الراشدة بتفاصیلها چی محافظت پکار دی اغا طول سنت راشدہ بتفاصیلها چی چور شرعی احکامات کی او اغا باندی اغا محافظت پکے الا عدالت لا پے چی نو بے بتو وضع الشیء فی محله کئے او وضع الشیء فی غیر محله نہ بزان چکے ساتی نو بے بتا کی عدالت سی پیدا شی بہرحال دا خو اسی اجمالی خبر در بیان کر دی صفات د ظهور د فطرت نه کوم حجابونه مانع ګرځي هغه په دې کې بیانوي ګوره ما درته وویل چې طهارت اخبات سماحت او عدالت دی دی چلورو صفاتو مجموعه ته څه وتائی فطرت طهارت اخبات سماحت عدالت دی دی چلور وارو مجموعه ته به څه ورتائی فطرت وائی فطرت نو اوس کلا وقت داسی وی چی انسان کے دی دی فطرت ظہور نا معنی موانی موجودی چه په ده کی دا چلور صفات نشی ظاهریدلای داسی څه موانع موجودی نو شاه صاحب وایی دا موانع ګڼ شی وی خو شاه صاحب وایی چه هغه غټ غټ موانع چه دی دی خبری نه دو معنی ګرځي چه په انسان کې هغه فطرت حاصل شي یعنی په انسان کې د خصال اربعه حاصل شي دین چې کوم غټ غټ موانع دي ادری دي درې څو عجیب شاه صاحب عجیبه کمال کړی ده دا درې غټ غټ موانع دي یو دا یو ته وایي حجاب الطبع حجاب النفس ورته وایي او یو د حجاب الرسم او یو د حجاب سوء المعرفت حجاب سوء المعرفت چی اغنا تعبیر مونگ پا بد عقیدگی سره کو بد عقیده نو شاہ سوی چی دی فطرت نا دا دری غٹ غٹ موانع دی چی دا پا انسان کی دو موانعو کی یو یا دوا یا دری وڑا موجود وی بیا انسان فطرت نشی حاصل ولی یعنی انسان دا خصال اربعہ بیا نشی حاصل ولی چې په ده کې طهارت اخبات سماحت عدالت بیا راشي دا نشي کېدای دې کې یو حجاب النفس تا ګوره مخکې مو بار بار تېره کړې ده چې د انسان دا کې خدای پاک دوه قوتونه اچولې دي قوت ملکی دا او قوت بهیمی دا نو دی دی قوت بهیمی او دارنګ هغه جسمانی او بدنی او مادی دی وجنا انسان کی دواعی دی عقل دی شرب دی نکاح دا شئینا چی دی موجود دی بل دی انسان زړه دا سورلی دا پدې باندې مختلف حالات را درمی او پسوریږي کله غم وی کله خوشی وی کله غضب وی کله غص مقصد دا دی چې بزدلی وی کله تهور وی کله خوف وی کله امن وی یعنی مختلف حالات دی انسان په زړه باندې سوریږي او انسان زړه هغه پارسوي سورلیږي خو اوس مسئله دا ده کله عشق وی کله محبت وی دا چې مختلف حالات دی انسان په زړه باندې دا سوریږي او انسان زړه هغه د پاره سورلیږي اوس شاه صاحب وایي چې کله انسان په زړه باندې یو حالت رادرومي یو حالت نو دلته اوس درې یعنی درې حالتونه وي بیا په یعنی یو حالت یو صفت چې د انسان په زړه باندې سورېږي نو په دې وخت کې انسان ته درې حالتونه عارض دي یو قبل هذه الحالت د ده حالت وي یو وقت هذه الحالت د ده حالت وي او یو بعد هذه الحالت د ده حالت وي دی تشریح به زه تاسو ته اصل یو مثال ضمنی په مثال جزئی په ضمن کې با وکړو لکه مثال په تور باندې انسان ته چې کوم حالات دې د پزړه باندې عارضی کی هغه کې یو څه شاید عشق تا عشق دا د انسان پزړه باندې کله چې سي سور شي اوس چې دا سورېږي دا عشق نو اوس دا څنګه سورېږي نور تشریح خو خپل مقام سره چې عشق څه تعریف تا عشق بیا ضم الهوا د شیخ ابو الفرج ابن جوزی سے چکم کتاب دا اغی کی دی عشق حقیقت ماہیت اسباب یعنی پا دغی باندی دا کتاب لکل ہے شوی دا خو زخیم برابر کتاب دا ضم الهوا خو بہرحال چه ماشومان یو بوټی نه رواخلی په بل بوټی کی واچی بیا په ایغه باندی احاطه وکی هغه بوټی د نشو نما نه بند کی او زیړ غوندی کی وچی بیا ولګی بیا یو تار بل بوټی کی واچی سم روغ شین بوټی پکی واچی نو په ایغه داسی احاطه وکی هغه بوټی نشو نما بند کی په ایغه ځای او چی کال نیم وزی کنه وچی کی او تک زیړ سی او پانی هر شای چکی وجوړی دیتا عشقه وائی نو عشق څه دینه چه دا ماخوذ ده عشق ته عشق ذکر وتائی چه دا کلا پا زړه باندی احاطه وکی نو دا بالکل دا سے سڑای چکی مفلوج الحال نشونمائی بند کی طول دنیاوی حالات دینی حالات عرشی نای چکی کتا نظر کی او اکی و طرف تا چکی متوجی شی او رس پا رس رنگ چکی گی زیڑی گی نو دا دینه چه دا ماخوذ ده ته به وای سم جهان یې چکه وران دور اکیله وي او ناس بالکل وي پورا داسې بری ہوئے مجلس کې او یو سوچونو شي وړای اسویلا انعام دو کی په پوی بشي چې وای یاري خو چېرته تلای دا سوچ کړای دا خپل ځان سره کله غریب وخاندي کله چکی وجاړي سولې ونه برسي شي انعام دې سوچ چې نه سړی په محفل کې ناست او ته خو تصور وړی که نه چې دا تیار مخ ته راغی بیا داسې بیا سلام نه وکړه هغه نه وکړو نو خپله ګیله ورشي وجاړي ځان سره هغه حالات دونه په سواري او کله وخاندي چې بیا داسې وسله بیا داسې هغه خوښي هغه تصور وکړي دې وصاله دې دغه او که نه بیا وخاندي ځکه درد صاحب وتایي چې ناست وي په محفل کې خو تنها لګي ناست وي په محفل کې خو تنها لګي پته د عاشق سړي صفا لګي بالکل صفا کی صحیح او بل دیتا عشق ذکر ہوتا ہے دا گورا عین شین قاف نہ مرکب دا تدی کہ دا درے سر شئی نہیں عاجزی وی عاجزی کبیر سر طاقتور وی کنا خپل معشوق او محبوب مخکسی وی عاجزی خواست مینت او سماجت پتہ ہے ځکه ورته وایي چې څه که غوسه کوې خو څه سن لرې د ګاونډیان دې غوسه ولې کوي هغه به یې در باندې خرڅوي ټول محلې وال مقصد دا دی چې منت په چې کوې وړې او بل شرمندګي وي تا هر شی به برداشت کوې سپه کې به وي هلکې به وي او مقصد دا دی چې دا کیسې به وي هغه به ټولې ته چې کوې بر او قاف قناعت به وي په دې ټولو شیانو باندې به قناعت چې حافظه صبر کوه چې پلار دې عاشقي کې چا روح ورکړی نه وي هغه جانان ته رسېدلی نه شي بهرحال دا ټولې کیسې دا مراحل به پکې څه کوی صحیح کوی دا مراحل به صحیح کوی او لا ابالي والی وي دا به هر شی برداشت کوي ځکه حافظ یو ځای بل ځای ورته دې خو دنیا کتابونه ډک شي زه به څه ورته ووایم حافظ یو ځای بل ځای وایي چې ما ورته ویله نو په خندا کې ورته ویل چې ورځه چا دې خپې ته ویلي چا دې خپې ته ویلي نو دغسې کیسې پکې راځمي به هر حال دا خوا چې موږ نمونه یې خروارې بهرحال دې پورې خبره درته کوم چې دا عشق دا یو حالت ته چې په زړه باندې سوار کېږي اوس دا عشق په دې کې اختلاف ته چې دا عشق اختیاري شی ده که غیر اختیاري شی ده تاسو به دا اورېدلي د رحمان بابا شعر چې عاشق کله څوک ملامتوي نو دی ورته چې یاره دا دې ما په وس وه دا خو د سترګو جنګ و نو وی ګاټ دا خو د ما په وس نه وه کیسه نه کیسه ټوله د سترګو د دغو شیونو نه څه کېږي جوړېږي نو زه دا بنه درته او بیا دا شعر زر ووایي چې عاشقي د چا په وس نه د رحمانه لکه ړوند چې په اور وخېږي بې بیانه خیال یې نه او مقصد دا ده چې حالانکه داسې خبره نه ده اسباب د عشق دا یو حالت ته په نفس باندې تعریفېږي او ساته یې چې دا حالات چې په نفس باندې ساري کېږي دا اول توجه د نفس د حالت اسبابو طرف ته غواړي بیا اله د سبب ساري بیا دې نه بعد چې سبب کله لرې شي بیا یې په نفس باندې تر څه مودې پورې اثر کېږي پاتې نو یو عشق یو د عشق اسباب دا اسباب د عشق دا اختیاری دی اسباب د عشق څه دی یو حسین چهره ته کتل نگاه په حسن سره مړول غوږونه په خوږ آواز سره مقصد دا دی چې محسوس کول او قوت لامسا په پاسته او نرم ملایم وجود سره لګول او بیا دل و دماغ او قوت خیالیه او مدرکه دی ایغا پا تصاویر سرا او دی ایغا پا خیالات سرا پور کول صرف دا چی نی چی سڑے یو حسین سڑے اینی بیا فورا عاشق سی کو کنی دنیا کی تاسا منسونا دا پورا یو حسین خلق پوینی نا صرف پدی بانی نکی دا چې کله سړی وویني او بیا دا زړه ته کوز بیا هلته په دې باندې سوچ شروع کړي سوچ چې څه نرۍ پوزه او څه غټې غټې تورې تور زیات او سپینې سپین زیات او پکې ته سرې سرې ریښمې دې ته خمارالود عام کې وتایي دغه سترګې او څه مقصد دا دی چې دې قوس غوندې هغه دا ليندي دغه روزي بالکل د کوچ غوندې او منځ کې دلته ځای او څه مقصد دا دی چې اوږده اوږده کاږه کاږه باڼه او څه صنوبري قد او دا صحیح نه دا سوچونه په کړي او دا ورسره مقصد دا دی چې د طاهر صاحب هغه ورسره اخته چې مثال غټي چې غټي چې کاږه وي نو خطا لګي ساده بڼو غټ وي خو کاږه وي او رسا لګي او دغه ته وخاندي که شپه پرې شي چې رڼاګانې هره خوا ته ګوري نن که جفا کړې که وفا کړې وکړه هغه به نور وي چې سبا ته ګوري څه به طاهر څه به رضا وي د ده چې همیشه د یار رضا ته ګوري به هر حال دا سوچونه وي نو دا سوچونه کېږي نو دا په نفس کې پاخه نو اول بیا دا نفس دا یه دا پیدا کی چې یاره دا دغه چهره ما بیا ولیدله نو بیا به چیرته دی مقصد دا ده چې بازار کې یا چیرته دی کالج یا دی سکول یا دی مدرسې مخکې یا دی یو کلاس مخکې دی هغه شکل لیدلی نو بیا نفس کې دونه د سوچونه داعیه پیدا کړي چې تا دې ته برنګښته کوي چې هغه لارې کې ته بیا ودرېږي او چېرته هغه مخ بیا چې څه صحیح کړي نو بیا به مقتدا داسې خو نه چې په نالیدلي مخ څوک مینېږي هغه خو یو نیم چې ورته ویلی چې شهزاده په نالیدلي مخ مین شو څوک دې ورشي چې حال ووایي پلار ته دا خو ډېر کم دی نو بیا به هغه کوشش کوه چې هغې لارې کې شي چې بیا ورته چېرته یو مرصد ونیسي دا نفس داعیه پیدا شي نو بیا به یې وګورې نو بیا یې چې وګورې بیا نوره داعیه زیاتېږي دغسې د سوچونه د هغه زیاتېږي نو اخر سړی دا دې ته مجبور کی چې وایي چې یاره څه خبرې چې کم چې کم نو بله ورځ به سلام په واچوي نو کله به مقصد دا دی چې سلام جواب درکړي کله نه بیا به ټوله شپه ورځ سوچونه په کوي چې خدای پاکه او سرېږي کپېږي به زړه کې به د ډېرې کیسې وړي چې یاره نن به داسې وکړم ته به وایي چې ته کوم ځای لا فلانی خو هلته به بیا دا جرت درنه ونه شي دا ډېرې مرحلې پکې داسې داسې اسانه کیسه نه چې دانجلۍ نه دانجلۍ داسې ګپ خبرې خو نه بیا به ورته ډېر توطیه او تمهید تړې ډېر توطیه تمهید به ورته تړې پته به دې کړي چې دې څه نام ده او کوم کلي ده نو هېڅ کلي کې به دې یو چېرې دوره متعلقه جوړ کړه په خیر بیا به څه ورکړي یاره دا تاسو کلي کې فلانی ده دا چې تا ورکړي ویل هغه که نه قصدان به یو بیا به بله ورځ بیا دې ته انتظار کې راشي چې بیا دې نیم ده که که نه ور دې که که نه یاره تکلیف ما تاته مې تکلیف درکا فلانا یا دینګلا یا څه یو لوی غوبل به جوړی او دا صوتیت هم نو ته رښتې وایې چې دا اسباب دي عشق دي نو دې سره دا قوت دغسې زیاتېږي زیاتېږي که نه چې دې نه مرض جوړ نو تاسو رښتې وایې چې دا اسباب اختیاري دي که نه دي اختیاري دا اختیاري دي کنی ته دا سوچونه دا دوایی مکو دې تاسو موږ څونه حسین حسین چهرې وینو په ورځ شپې چې ته ګرځه څونه ښایسته مخلوق به وینې لیکن څوک خو داسې نه دی چې راغلی وي او کمرې کې پروت وي ته به ورغلي او مقصد دا دی چې رپ وي چې بس زه خو مړ شم نه نه دا د هر سټایل دی نو یو اسباب د عشق دي او یو په هغې باندې نتیجې ترتب ده نو زه ورته وایم چې دا زه من عند نفسه محاکمه کوم د جانبینو کې چې څوک وایي چې دا عشق اختیاري ده څوک وایي چې غیر اختیاري ده نو دا نزاع لفظي ده دا محاکمه دا من عند بطنه زه کوم په پوه شي چاته ښه ورلګي ښه به ورلګي چاته ښه نه ورلګي ښه به نه ورلګي نو دا محاکمه زه ورته کوم چې دا مقصد دا د نزاع لفظي ده چې د څوک وایي چې دا عشق غیر اختیاري ده هغه نتیجه مترتبه شي په اسبابو باندې هغه غیر اختیاري ده او څوک وایي چې عشق اختیاري ده هغه اسباب د عشق څه کوي اختیاري ښایي او دې کې شک نشته چې اسباب د عشق اختیاري دي البته د اسبابو نه بعد هغه نتیجه آ بیا د تا په اختیار کې نه ده چار جمع چار یو ور دی دا جمع وکړه دا یې تا په اختیار کې نه ده چې اوس ته نتیجه څه رادرومي آټ رادرومي نه نتیجه بیا د تا په اختیار کې نه ده بهرحال دې پورې خبر ته څه کوو نو یو د حالت چې په نفس باندې سورېږي نو یو یې دغه مخکې نه دغه حالت ته اسبابو طرف ته د نفس کی توجه وي هله د حالت په نفس باندې سورېږي بل بیا چی دا حالت په نفس باندی کله سور شی نو یو د استغراق زمانه وی د چا د استغراق چی مثال په طور دا اسباب ټول سوی شی او هغه عشق چه شی مستحکم چه شی مستحکم نو بیا دا مقصد دا دی چی د هر کمال نه سړی چه کی وباسی سبق پاتی اعمال پاتی دین طرف ته توجه پاتی هر شی پاتی شب و روز به په دې هغه په تصور کې چې محو وي یا به یې وینې که وینې نه نو خیال به یې درسره وي څه به یې خیال به درسره وي تصویر به دې په ذهن کې ای غایب از نظر کی شدی هم نسیم دل هغه حافظ ورته وایي ای غایب از نظر کی شدی هم نشین دل می بینمت عیان و دعا می فرستمت ورته چې ای غایب له نظر نه نظر می غایب ای ای غایب از نظر کی شدی هم نشین دل او دال می هم نشین دل زړه هم دی په سترګو دی وینو او دعاګانې څه کوم ترستوم بیا دغه حالت جوړ شي هر وخت په نفس کې مقصد دا دی چی هغه ځکه طاهر یو ځای ورته وایی چی خوبان به ولی نه اوسیږی پکی خوبان به ولی نه اوسیږی پکی د زړه دنیا څه ادیره خو نه ده ولی به نه ساتی تری شاد د حسن دغه غزل د مرثیه خو نه ده ولی به نه ساتی تری شاد د حسن دغه غزل د مرثیه خو نه ده او خوبان به ولی نه اوسیږی پکی د زړه دنیا څه ادیره خو نه ده او مینه څه ټوکه مسخره خو نه ده دغه کیسه څه کیسه خو نه ده نو مقصد دا ده چې بیا دا خوبانو پارا یو مرکز څه شي جوړ شي سم ښه د جمعې جوړه کړي دې ورځې به د عالم فکر کي اخیستی نو څه رښتیا ووایه او په دې حالت کې بیا ملامتیا نه مني چې ملامته کوه هر څه ورته وایې که نه دی به سر درتړي دا نه مني بیا ملامتیا هغه محبت چېرته هغه تور پټي کې چي دننه وي نو دا بیا ملامتیا ګانې نارې وي وینې مو ده کنه متنبي وفاقیانو خو دا خارجه کړې ده اوس دا د متنبي اولنی ابتدایي هغه دي کنه شیخ یاد دي دغسې دي شیخ کنه ښه دي نو داسې مسله ده چې بیا دا حالت جوړ شي بیا ملامتیا نه اړوي بار صاحب ګڼ صاحب دې بابت کې مقصد دا دی چې دي اشعار دي هغه دي چې ته به یې ملامته یې دا یې مقصد دا دی چې ملامتیا اړوي نه بیا دا عشق دا عرض مفارق ته دا جدا کېږي عرض مفارق ته خو بسرعتین نه ببطو این دا چې ازغای نه ده چې وی باسې ادوه من ته خوش ته زر زر دا چې اومه ګلاپسن سړي ته ورلګه بس روښي نه نه